كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه او كما قال عليه الصلاه والسلام ما عزت مندو دا الله جل جلاله دین دین اسلام دا موږ تاسو لپاره د ټولې ژوندۍ او ضابطه حیات ده د ټولې زندګۍ د ټولو معاملاتو د ټولو عبادتو حل په قران او سنت کې موجود دی د قران او سنت دا د ټول انسانيت عبادتو د اخلاقو د عادتو او دغرنګي د هر قسم معاملاتو د سیاستو د هر قسم حل دا په قران کریم کې موجود دی بل کتاب یا بل څه ذریعہ بل څه څه څه نشته دی چې پای کې د ټول انسانانو د ټول انسانانو د هر قسم د زندګۍ د هر قسم پهلو عقاید اعمال اخلاق عادات کردار معاملات سیاسیا چاټول یو کتاب یا یو په یو شخصیت چې کوم دی دا له وضاحت کړه یا کول شي چې بل کتاب پر انسان نشته د پیدا الله تعالی د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت کوم آیت نه چې ماول خپل او دا کوم حدیث مبارک ما تاسو مخکې ولوستلو اته شنو په دې حدیث نبی رسول الله سلام کې د اصلاح کولو ذکر دی په منځ د مخلوقاتو کې دیو جن دغه آیتونه او دا حدیث کې رسته په ذکر شي دا محدثینو د دې لپاره مستقل باب ذکر کړی دی باب الاصلاح بین الناس دا حدیث او آیتونه مسائل چې کوم په اصلاح د مخلوق الله جل جلاله د مخلوقات په منځ کې د اصلاح کولو لپاره کوي وارد دی نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی او الله تعالی دا ذکر په قران کریم کې فرمایلی دی ځکه د معاشري او اهم څه کم دی هغه اصلاح بین الناس ته د معاشرې په خلکو باندې کې صلح او جوړه کول دا یو حکم شرعي دی هر مسلمان ته چې د دې نور مخلوقات په مابین کې ځل دارو په نس کې پی قران وی عداوت دشمنی وی دا غو په مابین کې صلح او روغه کول جوړه کول دا د هر مسلمان کله ذمہواری ده او دغه کې د ځان د مسلمانانو د هر مسلمان خرخواهی کول او اصلاح اراده لرل دا د اسلام او د مؤمن سره ذمہواری ده مسلمان شان دا د دې بل مسلمان د پاره څه کوي خیر لټي دغه د بل مسلمان د بدخواه او د بدخیره نه بزان ساتي په دې ایتونو کې الله جل جلاله ذکر د اصلاح فرمایلی دی په منځ د مخلوقاتو کې د خلکو په منځ کې اصلاح کول دا ده یو بهترین عمل دی الله جل جلاله ډېر عمل ډېر ثواب ورکوي انسان له چې کوم انسان د خلکو په منځ کې صلح راولي جوړ راولي دا غره پر خپل مال وخت او جان لګي خپل وخت لګي دا د انسان چې څوک د مخلوق په نس کې جوړ او ورو کوي د مال او جان او وخت دا چې کوم ځای دی بلکې د دې الله جل جلاله تعالی پورا پورا ثواب ورکوي پورا پورا اجر به ورکوي دیو د نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی فرمایي چې د خلکو په منځ کې څه کوه صلح کوه روغه کوه دغه کې د دې ته د مجلس او د جرګې او عدم هم کول شي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ته کله منافقان راغلل هغه وپټه پټه خبره کوله چې و آسه معمولی خبره به نبی صلی الله علیه وسلم ته پټه باندې په وخت کې خبره کوله اته دا خپل هيئت او کیفیت او خپل یعنی ځان دوی غنلو د پاره چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دونه سره راز او محبت دی په دې وجه الله تعالی فرمایل چې کوم خلک پټه پټه خبرې کوي په تاسو سره په وخت کې چې کوم پټه خبره کوي دا د خیر نه خالي ده په دې کې خیر نه وي ځکه دا چې کوم نه پټه کوي د معاشره د خلکو د مخ کې نشي کولای دا غرنګي نبی صلی الله علیه وسلم د صلح او دروغ په وخت کې یو خدا چې چا په مابین کې جګړه وي دا کو د پاره د مخ کې نه ځلګي صلح کول نو مخ کې داغه د پاره تدبیر او هیئت طریقه جوړول اپ په دغه خبرو کې داخل نه دی تدبیر او هیئت او کیفیت د طریقه څخه کوم جدا دي او عین په موقع د جرګه کې چې کوم دی ځکه جدا کیږي او پټه خبره کوي بل جدا کیږي او پټه خبره کوي بل سره دم جرګه او د مجلس او د صلح اخر چې کوم دی ختمي دا چې کله انسان د خبره کوي نو بیا اکثر د دا خبره د اصلاح او د صلح نه په دې ځوان یې اجازه لري چې کلمه کې الله جل جلاله فرمایي د ټولو اجلاسونو د ټیمونو د جرګو د غره کې د غونډو وبال ذکر دی چې دا په خیر باندې نه دی دې دا یې نیکه کورنا چې نیکه او د دین لپاره وغونډوي یا د اصلاح د خلکو د خلکو مابین کې د جوړې او دروغ د پاره څه کوټ شوی دا په خیر باندې ودای ته کریمه کې الله تعالی فرمایي سورۃ النساء 114 نمبر آیت کریمه ده دلته الله تعالی فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس لا خیر فی کثیر من نجواهم هیڅ خیر نشته فی کثیر من نجواهم په ډیرو جرګو د خلکو کې په ډیرو اجلاسونو په ډیرو میټینګونو کې الا من امر بصدقه او معروف مرحبا اجلاس میټنګ هغه جرګه هغه ونده دغه چې په صدقه ور کولو باندې او معروف یا په نه کار کولو باندې اذا نه کې د کولو د پاره چې دا نه کې څنګه وو په کومه طریقه باندې وو اې دوه کسانو په مابین کې صلح کو چې په کومه طریقه باندې وو دا صدقه او خیرات کو او څنګه لګول چې څنګه طریقه باندې لګو په کومه کومه دې کې لګو او اصلاح بین الناس یا جواب ما صلح کول په مابین د خلکو کې ان ها کله چې څوک د دې لپاره راغون شي د خلکو باندې کې صلح کوي جوړ کوي روغ راوړي دا خیر دی نیکی دا په دې باندې الله تعالی فرمایي چې تصدیقم دې وبال نشته بلکې په دې باندې ثواب دی او د دې نه علاوه چې څومره په دنیا کې د سنانو چې ګناه غوډیو درګې کېږي پای کې د قران او سنت دا قران او سنت باندې کې مخالفت دی نو نبی الله تعالی فرمایي دا خیر فی کثیر من نجواه په دې ډېرو جرګو په ډېرو اندازونو کې هیڅ خیر نشته دی چې کله دا قران او سنت نه صحیح مخالف وي یا د دل مخالف یو جرګه وي د قران او سنت مخالف یو خبره وي خیر په دې کې دی چې مخلوق الله د مخلوق په مابین کې فرق کولو لپاره څوک اخلاص کوي یاد الله تعالی د دین د حفاظت لپاره د الله د دین د خدمت لپاره جوړو د غرنګي اجازه کوي نو ځکه خلک باندې کې باندې د خلک چې کم دي په اسلام باندې د دې د عمل چې کم اجازه نه کوي او د دې نه علاوه چې څومره وخت د دنیا باندې په هر مقام کې په هر ځای کې په هر وخت کې څومره اجازهونه د دې نو جرګې کې دا د دې کې هیڅ غیر نشته د قران کریم کې الله جل جلاله فرمایي وصلح خیر صلح کول چې کوم دې خیر دا غره دي من دا چې تاسو د بار صلح کول په معنی د مسلمانانو کې په معنی د خلکو کې خیر دا غره دي به تر دې تاسو لپاره دې تاسو د معاشره د اصلاح لپاره د معاشره د فساد د بچیدو لپاره صلح کول په مابین د مخلوقاتو کې د ډېر بهتر او ډېر غوره وي دا برکات دې دې په دې دې باندې تاسو ته پته کړې ده او بلکې چې الله تعالی فرمایي فتق الله واصلحوا ذات بینکم اے خلقو فتق الله په سورې انفال کې الله تعالی فرمایي یې دې الله تعالی نه واصلحوا ذات بینکم او جوړ ساته تعلق په خپل ماده کې ان معاشره کې مسلمانان د خپل یو بل سره جوړ ساته تعلق دې ساته د کلم کلم مسلمان په خپل کې سوي په خپل کې د مسلمانانو د یو بل سره ناروغ وي په خپل کې د مسلمانانو د یو بل سره اتفاقي وي او جنگ جګړه له کافر ته د روزګاری په خلکو باندې کافر چې کوم د ضرور کېږي غالب کېږي او چې کله د مسلمانانو په خپل کې اتفاق او اتحاد وي کافر باغ باندې غلط غالب کېدای نشي په دې وجه باندې الله تعالی فرمایي فتقوا الله یا خلق د الله نه ویریږي واصلحوا ذات بینکم صلوا کې بس نه خپل کې دا هر څه ته تعلیم او غیر عالم دې څه خبره کوا باغ سره د مخلوق الله د مخلوق اصلاح راځي د خلکو ما شرک اصلاح راځي په خلکو کې او فساد نه جوړي دغه خبره باندې کې داغه نه مباشره د خلکو کې فساد جوړ کې اختلافات راځي مسلمانان په خپل کې جنگ جګړې کې داغه په ځوان ډېر آیتونه په قران کریم کې په دې باب کې ذکر دي البته الله تعالی فرمایي مؤمنان تاسو ټول مؤمنان تاسو په خپل کې بشان قدرونو رونو باندې تاسو ټول برړه په سربانان په خپل کې بشان قدرونو رونو یې ټول مؤمنان بشان کا منځله ضرورو باندې دي چې کله د دې په معنی کې څه اختلاف راشي نو فاصله بینا کوي کوم د خپل مسلمانانو په مابین کې اصلاح کوي د دې روغ راولې جوړ راولې دا چې کوم دی یو حکم شرعي دی ډېر خلک دې دې ځای یو جو مسلمانانو باندې یو روغ دی چې ونه کرو او کړه دوا خپل کار باندې خبر هم نه دی دا دی واغل تر دې چې څه کوي جو کوي وځه دا د قران او سنت مخالف خبره ده د سکه یو کې بنا وځي دا خپل کوشش او درو او د سره وکړه دا نه ورسته که څوک سکه یو کې وځي استاد والدا چې تم د سره او درو او د جوړ خبره کې یاو اب تاوان اسلامي حق دی احساس خپل دی او غیر خپل دی کړي او غیر خپل دی او چې استاد نه رسیدل هغه تکلیفي او دغه رنګ تاور سره تناس تفاق ته تعلق یا نور څه اے علاقه تعلق ور سره د هغه په منځ کې څه او صلح کوا جوړ کوا دغه رنګ حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کدی حدیث کې ذکر دی الله جل جلاله د مسلمانانو د په هر یو بند په بند کې چې کوم د صدقه لازم کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل سلام من الناس علیه صدقه کل یوم تطلع فيه الشمس چې روزانه چې پکې مورز نور راخي چې نو په دغه ورځ باندې هر مسلمان د پار الله تعالی دغه د بندونو او دغه د جوړونو په برخه کې د هر یو جوړ په برخه کې صدقه کول دا لازم ګرځول دی الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې صدقه واجب مال دولت خرج کول نه چې تا تکران دي اول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تعدلوا بین الاثنين صدقه د دوه کسانو په منځ کې روغ راوستل جوړ راوستل چې کوم دي دا مصدر څه د خور کول دي ما دوه کسانو په مابین کې چې کوم د تاروغ راوستل جوړ دي راوستل دا د څه چې صدقه ده دا دا صدقه او صلی الله په لار کې دغه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی په خپل سولې باندې سورول چې له سولې ته نشي خطه ته سولې ته اوکې دی ایو سره سولې غاړي د خېږي ته دا سره دا سامان غاړي کې کېږي په سولې باندې کې اعلان صدقه دیم حدیث کې راځي معنا د څه دا چې کله یو ته یو بل یو سره خپل خپل سولې باندې ځان سره سور کې په لار باندې روانه څوک سړی د زیاد روان دی غریب فقیر مسکین دی خپل مقام ته روان دی او ته له ځان سره په خپل سورلۍ باندې جوړ کې دا تا سره ځای نه وي دا سره سامان دی هغه سامان په خپل سورلۍ کې کېږي او ته ورته مقام ته د صدقه تم دان سره صدقه ده بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په سوله باندې په لار باندې روان وي په تمه دې شرع حکم دا دی چې څوک په لار باندې روان دی نو تعالی په کار دې په خپل سوله باندې سور کا او چې تا وخانو او چې کوم نه غاړه وغیرہ چې په لار باندې روان دی څو غریب فقیر یاد غرنه هر څوک چې مسلمان دی او څوک روان دی په لار باندې نو غرزان تر وچت کا او داړي کې ځان تر وېځان دا سره صدقه ورکول دي په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا رنګ یو کل خطوه تنشیها الى الصلاه صدقه تحری او قدم چې نماز د پر اخلي جمعه کړو دا صدقه ده جمعه ته او کم یو قدم ته اخلي نو د هر یو قدم په وخت کې الله تعالی تعالی د صدقې ور کولو او د صدقې ادا کولو ثواب تعالی الله تعالی ورکوي مقصد دا دی چې په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم اورنه اے اوسو سګره ذکر فرمایل دی اول پکې ذکر د اصلاح ذکر فرمایل دا څنګه بیا ایتونو کې ذکر د اصلاح کولو چې د دوه مسلمانانو په مابین کې اصلاح کول کوي دا یو حکم شرعي دی دلته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تعدل بین اثنين صدقه دو کسانو د دو مسلمانانو په مابین کې دروغ او جوړ وکړه نو دا تا چې کوم څه صدقه وکړه د ثواب ته ملاوي کې لکه څنګه چې کوم د خپل مال د الله لپاره وایي بلکې یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د صحابي فرمایي ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيبدي خيرا ويقول خيرا چې هغه سره دروځل نه دی چې کم د دوه کسانو په مابین کې صلح او روغه کوي او د پای کې څه زیاتې خبره وکړي د خیر ویل می خیرن چې غلی کوي په خیر باندې وینا کوي د خیر راځي غلی کول چې کومي دا ګناي کبیره ده وګورئ دې ته ویل کېږي چې سره د تکین یو خبر واوري خپل مجلس تلاش کې تاریخ خپلانی تا ته کوي آل تاسو هغه راوړي چې پلان لا تاسو پلان کوي ان خبره ده معاشره کې او د مخلوق او د خلق په منځ کې خبره وړي راوړي د پاره د فساد الله فرمایي دا څه ده دا یو شرارت دی د انسان په دې کې شیطان وسوسه کې په دې باندې دیوانه په معاشره کې په انسانانو مسلمانانو په مابین کې شر او فساد راځي تبعد راځي په دیو باندې اراش شرارت خبرې یو تړل بل تړل دې چې کوم دې لا ممنوع دې ته په اصطلاح د شریعت کې ذکر چې غوړي ویل کی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د دوه مسلمانانو په مابین کې صلح کوي او دې خبرې وړي راوړي لپاره د خیر په دې چې کوم دې چې غوړي یعنی دغه په دې باندې ګناه نشته دا ته په دې باندې ثواب ملاويږي او ګناه او سزا په باندې نشته بلکې یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي در مسلم روایت ده یو صحابي فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه هیڅ یو څه کې رخصت نه دا ورځلې چې دا خبره صدا ناجیز یو خبره او دا غي جواز دې چې هغه څوک کې نه ګناري ګاري کې بغیر د درو کسانو مراد باندې کې هم حدوان دې سره ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم نما چې څنګه ورته چې دروغ دې جایز وي مگر په درو مقاماتو کې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه داغه رخصت اورېدل یو تعن الحرب یو چې کوم نه جنگ دی اسلامي بادشاہ دی د امیر المؤمنین د مجاهدینو مشر دی د په جهاد په دوران کې د حمله کولو په دوران کې خبره کوي پای کې د درو وایي چې په دې طرف باندې دی او دې کوم دې چې په دې طرف کوي او دې په خلک دوه طرف باندې په دې باندې د ثواب ملاوي د پاره ده دې چې په دشمن باندې غلبه حاصلې چې دشمن زما د حالاتو نه شي خبر نشي په دې باندې ګناګار نه دی دیم چې کوم ډول اصلاح بین الناس څوک د مخلوق په منځ کې صلح کوي او دې پای کې څه درو وي د پاره د دې چې د دې په مابین کې صلح راشي یو خدای چې سره د دوه کسانو په منځ کې یې په تور د درګاو په اصلاح په شکل کې تللی ډېر د لږه څه په کې شي چې څوک دوه کسان په ماده کې چې کومه تاسو له روغه کومه هغه یو څه خوران کې یو دوی چې کومه تلوسه یو دوی تلوسه د خیران کې نو هغه چې کومه په خپل کې ګناه له شرارت کې او چې د اصلاح لپاره پکې د څه کوي ان د خیر خبرو کې درو کوی نو د درو جنت په دې ته باندې ثواب ملوي او درې مو حدیث الرجل امراته وحديث المرأة زوجها خاوند یې خځه خپل تا یا خځه خپل خاوند څخه خبره د اصلاح لپاره پاره کې دروغ وایي د کورنۍ د اصلاح لپاره په هغه باندې الله تعالی دې کوم دې کله چې کوم دې په هغه باندې سزا نه ورکړي د دې حدیث کې مقصد هم دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د اصلاح د مخلوق لپاره چې کوم دی ان ډېر کوشش کړی او مخکې په دایتونو کې ذکر شو چې د مسلمانانو ذمہواری او د احکام شرعیونه په حیثیت د مسلمان باندې د مسلمان یو ذمہواری ده چې د دوه مسلمانانو په مابین کې څه کوه صلح کوه ته په کلی کې په محله کې په علاقه کې دوه کسان دی بل خفګان راشي ځان جګړه راشي شروع کې پای باندې ځان نانګار کېنه چې تخپل کو زب خپل کوم تکي ځان لا بکای عزت د مسلمان باندې الله فرمایي نبی رسول الله سلام فرمایي استاد مواردار د دې په مابین کې په اخلاص سره صلح وکا په عدل سره په انصاف سره ظلم طرفداري د جامه کوا د قران او سنت موافق په عدل او انصاف سره څخه د دې په مابین کې فیصله دارنګه بل په حدیث کې په قران کریم کې الله تعالی فرمایي په ډیرو حدیثو کې ذکر دي چې کله نو صلی الله علیه وسلم په مابین کې فیصله کوي او د چې کوم په فیصله کې په روغ کولو کې طرفداري وکړو دا چې کوم د ګناه ګناه وکړو یا فیصله دا وکړه خو په ظلم سره وکړه عادل نه مخالفه مخالفه وکړه د قومیت د وجنه د رورۍ د وجنه د علاقې د وجنه یا د بل څه د مال او دولت د پیسو د لالچ د وجنه دا د ګناي کبیره وکړه مقصد دا دی چې د دوه کسانو په مابین کې روغه کول صلح کول دا هر مسلمان ته د الله امر او حکم دی نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې ارشاد کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی او دې حکم ور سره دام کړل چې د فیصله کولو په وخت کې د خپلولې ضروري د مال او د دولت او عزت او د نور اشیاء د وجه نه باوجود هم کې په باندې په فیصله کې رسول کې عادت دي د نبی صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل یو ځل د دوه قبیلو په مابین کې څو مخالفت راغلی یعنی قومو د خپل په مدینه کې دنه په مسلمانانو کې معاملې باندې اختلاف هم نه پرې خوري نو دا مسلمانانو مشران چې قبلي راغلو بدا یو حکم شرعي او تداوی چې په مسلمانانو کې به اختلاف نه پرې وي اختلاف پرې غلو دا غیر ډېر فسادات په دنیا کې جوړي دا غرنګي نور په حدیث کې دا هغه چا چې څوک د خلکو په مابین کې څه کوي صلح کوي دا ډېر فضیلت ذکر دی او دغه کې په ډېر احادیث کې نبی صلی الله علیه وسلم د صلح کولو ضرور کولو سره ان امر او حکم هم کړی دی نو د دې آیتونو کې ډېر احادیث په دې کې ذکر دی او د آیتونو مقصد دا دی دوه خبرې ټول خبرو نه څور چې کومه دوه خبرې یوه چې هر مسلمان چې د ماته څومره خلک یا د دغه چا سره تعلق او خپلولي او دغه کې ناس تپاس کوي پایو کې د چا ناروغ وي د چا یو بل سره څه جنگ جګړه د بل څه خپدان راغلي وي مسلمان په حیثیت د مسلمان باندې د مسلمان د موارد د جنابت مابین کې بسول هکي او دیم دا چې بسول هي کولو کې با د عالم د عادل او د انصاف معاملې کې هیڅ قسم د دنیا د هیڅ قسم څه نه کم دی د عادل مابین کې بسکې یعنی فضل هم تر کلمه کې اگر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فیصله په عدل او انصاف کوا کچا نه مرنه نو جامه کو انصاف فیصله کوا چې استاد انصاف او عدل خبره چا نه مرله ځکه مو یې د دغه زمانہ خوشاله چې تم خو هغه بدل او یم خو دا ټول به کوم ستانه ته ان هم په دنیا کې خپل یو الله په دې کې کوم څه ذمہ وار راځي بشری یا جرګه کې اصلاح کې بالکل په عدل انصاف باندې فیصله کوي چې الله او رسول او عدل او انصاف صلح دا فیصله ده دا قوم نه کمرلا نو خدا کنه مرلا نو په ظلم فیصله باندې کې طرفداري او دغه کې بل څه معاملې به کوم دې فساد وغیرہ په دغه مابین کې نه پیلاوي الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې عمل کولو ته څه راځي واسطه دا وایي